هغه د نورو خیرخوا وي چې ځان رکي او د بل په انجام جړا کوي نو هغه بل لا بد زړه نشي لرلی که موږ وغواړو نو په دوی باندې د اسمان نه داسې نښې نازلولی شو چې د دوی سټونه باغې ته ټیټ شي دې خلکو ته چې د رحمان د طرف نه کم نوې نصیحت راځي نو دوی ته مخ اړي اوس چې دوی دا دروغ ګڼل دي نو ډیر زر به ورته د هغه سیز حقیقت په مختلفو طریقو سره معلوم شي په کم پورې چې دوی ټوکې کوي او آیا دوی چرته ځمکې ته نه دي کتلې چې موږ پکې څومره هر قسم زما سینه تنګه تنګه کیږي او جبه مې نه چلیږي ته هارون ته رسالت الیګا او په ما باندې د هغوی د یو جرم الزام هم دی نو یریګم چې هغوی به ما قتل کی الله فرمایل هرگز نه کلا فذهبا بیااتنا انا معکم مستمعون تاسو دواړه لاړ شئ زموږ نه خیوسئ موږ به تاسو سره هر څه اورو دواړه فرعون ته ورشي او ورته وایي چې مونږه رب العالمین د دې لپاره را لېګلی یو چې ته بنی اسرائیل زموږ سره ولېږي فرعون وویل، ولې مونږ ته په خپل کور کې په وړوکوالي کې پاللې نه وې؟ تا د خپل عمر ډېر کلونه زمونږ کره تېر کړل او بیا دې هغه څه وکړل چې هغه دې وکړل. ته ډېر ناشکره سړی یې. موسی ورته په جواب کې وویل. فعلتها اذا وانا من الضالین. انکار یې ونه کړو، ویې ویل چې او، په هغه وخت کې دا کار زما نه په ناپوهیتا کې شوی و. بیا زه ستا د یرې نه وتښتېدم. د هغې نه وروسته راته خپل رب حکم راکړو او زه یې په رسولانو کې شامل کړم. دا ویدای یو ریشونی انسان وی هغه د بل په دباو کې او یره کې لالچ کې دروغ نه وی غلط زبانی نه کوي پاتې شو ستا احسان چې تا په ما ازباتلی دی نو د هغې حقیقت خو دا دی چې تا بنی اسرائیل غلامان کړي وو فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي موسی جواب ورکړو د اسمانونو او د ځمکې رب او د هغه ټول سيزونو رب کم چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې دي کته یقین کولو والای فرعون د ځان نه غیر چا پیر خلکو ته وویل اوري الا تستمعون موسی وویل ستاسو رب هم او ستاسو د تیر شوو پلار نکونو رب هم فرعون حاضر خلکو ته وویل، ستاسو دا رسول صاحب چې تاسو ته رالېږل شوی دی، دا خو بالکل پاګل معلومېږي. موسی وویل، هغه د مشرق او د مغرب او څه چې د دې په مینځ کې دي، د هغې ټولو رب دی، که تاسو څه عقل لرئ. اوس تاسو ګورئ، فرعون چې کوم سوال وکړو، موسی علیه السلام د هغې جواب ورکوي او فرعون غیر سنجیده رویه اختیار کړې ده، مینځ کې داسې خبرې کوي چې ډېر ناګوار صورتحال ترنه پیدا کېدی شي. خو موسی علیه السلام د هغه خبرې نظرانداز کوي، په خپله خبره یې فوکس دی او خپله خبره یې جاري وساتله. او خپل پیغام رسولو دا دې بې فائدې یعنی لغو خبرې نه ځان بچ کول او جاهل چې هغه پریشان کوي نو هغه هغوی سره انخلی نه فرعون وویل که تا زما نه بغیر بل څوک معبود ومنلو نو تا به هم په هغه خلکو کې شامل کم کم چې په قید خانه کې پراته دي موسی وویل که زه درته یو واضح سیز روړم هم فرعون وویل خدا روړه کته رښنه یې داغه د دې وینا سره موسی خپل امسا اورزوله او یو دم هغه یو ښکارا اجدها شو بیا هغه خپل لاس د ترخ نه راوویستو او هغه د ټولو کتلو والو په مخ کې ځلېدو. فرعون خپل ګېر چاپېره سردارانو ته وویل، دا سړی واقعي چې یو ماهر جادوګر دی. دی غواړي چې تاسو د خپل جادو په زور د خپل وطن نه بهر وباسي. ولې داسې هم چېرې دنیا کې شوي دي چې څوک د جادو په زور څوک د حکومت نه وباسي؟ که داسې وې نو بیا به ټول جادوګر باچاان وو او باقي دنیا به بس هسې اوټ وه. خو دا صرف شوشه وه چې هغه راپرېښوده ځکه چې لاجواب شوی و، دلیل خو ورسره و نه نو څه به یې ویلې. اوس خو هغه له منل پکار وو. خو منل یې غوښتل نه، نو الټه الزامونه یې لګول شروع کړل. اوس وایئ، تاسو ما ته څه حکم راکوئ؟ هغوی ورته وویل، دی او د ده رور حصار که او ښارونو ته نوکران ولېږه چې ټول پوه جادوګران درته راولي. نو یوه ورځ په مقرر وخت جادوګران راجمع کړې شو او خلکو ته وویل شو، ایا تاسو به غونډې اجتماع ته ځئ، هغه مېلې ته به ځئ، کېدای شي چې مونږ د جادوګرانو په دین پاتې شو، که چېرې هغوی غالب شو. څه وخت چې جادوګران میدان ته راغلل نو فرعون ته وویل ایا موږ ته به انعام ملاویږي که موږ غالب شو اوس دا فرق وي د جادوګر او د پیغمبر ترمنځ موسی چې امسا وغورځوله د هغې انعام یې ونه غوښتو صرف د هغه هدایت یې غوښتی وو خو جادوګرانو خپل کار کولو نه اول د انعام مطالبه وکړه هغه وویل چې او او تاسو خو بیا زما نزدیکانو کې شامل شئ موسی وویل وغورځوئ څه چې تاسو غورځول غواړئ هغوی فورا خپلې رسۍ او امساګانې وغورځولې او ویې ویل بې عزته فرعون، د فرعون په برکت سره به مونږ غالب کېږو. نو بیا موسی خپله امسا وغورځوله او یو دم یې هغه ټول هر څه تېرول شروع کړل کوم چې هغوی یې د دروغو جوړ کړي وو. په دې سره ټول جادوګران بې اختیاره په سجده کې پرېوتل او ویې ویل چې مونږ ومنلو رب العالمین، د موسی او د هارون رب. فرعون وویل، تاسو د موسی خبره زما د اجازت نه مخکې ومنله؟ دی ضرور ستاسو مشر دی چې تاسو ته یې جادو ښوولی دی. اوس الټه یو بل الزام اول خو صرف په دربار کې معجزه ښکاره شوې وه اوس د ټول ملک مخ کې معجزه وښیله خو هغه بیا هم ونه منله او الزام یې ولګولو اوس به درته پته ولګي زه به ستاسو لاس او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کم او تاسو ټول به په سولای وخېجوم یعنی چې هغه په الزام لګولو هم ستړی نشو نو دبکې شروع کړي دا وی د حق د مخالفت کولو والو طریقه چې قدم په قدم مخکې روان وي خدا نه کوي چې حق ومني او کیسه ختمه کړي هغوی جواب ورکړو، هیڅ پروا نشته، موږ به خپل رب ته ورسیږو، دې کې څه ګرانه ده، مړم که، الله سره به لاړ شو، ملو به شو، یعنی ظاهره ده، شهید به شو، نو څه ګرانه ده. او زمونږ دا امید دی چې زمونږ رب به زمونږ ګناهونه معاف کړي، ځکه چې مونږ د ټولو نه اول ایمان روړی دی. مونږ موسی ته وحی ولیږله چې شپه په شپه زما بندګان د ځان سره وباسه. اوس دلیل راغی، معجزې وشوې، حجت تمام شو، په خبره یې پوه کړو، خو هیڅ څیز کار ونه کړو، نو نتیجه یې څه شوه چې الله د عذاب ورکولو فیصله وکړه، انکم متبعون. په تاسو پسې وروسته خلک درځي. په دې باندې فرعون د فوجونو د راجمع کولو لپاره ښارونو ته خبریال ولېږلو. او ورته یې وویل چې دا یو موټی خلک دي او دوی مونږ ډېر خپه کړي یو. او مونږ داسې یوه ډله یو چې زمونږ کار هر وخت بیدار اوسېدل دي. یعنې خپله بهادري ښيي او د طاقت او قدرت اظهار کوي. په دې طریقه مونږ هغوی د هغوی د باغونو، چشمو، خزانو او د ښه ښه کورونو نه را بهر کړل. د هغوی سره خو وشو دا رنګه کار او بل طرف ته مونږ بني اسراییل د دې ټولو څیزونو وارثان کړل. د سهار کېدو سره دا خلک په هغوی پسې روان شو، کله چې دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې، نو د موسی علیه السلام مرګرو چغې کړې چې مونږ خو ونیول شو، موسی ورته وویل، هرګز نه، زما رب زما سره مرګری دی، ان معی ربی سیهدینی، هغه به ضرور ماته لار ښیي، مونږ موسی علیه السلام ته د وحی په ذریعه حکم وکړو چې په خپله امسا سمندر ووهه، یو دم سمندر وشلېدو او هره ټوټه یې د یو لوی غر په شان شوه، دې ځای ته مونږ هغه بله ډله هم نږدې راوسته، مونږ د بتانو عبادت کوو او هم د دوی په خدمت کې لګیا یو، فنظل لها عاکفین، ابراهیم علیه السلام ته تپوس وکړو، آیا دوی ستاسو خبره اوري کله چې تاسو دوی ته اواز کوئ یا دوی تاسو ته څه نفع یا نقصان در رسولی شي؟ هغوی جواب ورکړو چې نه، بلکې مونږ خپل پلار نیکه په دې کار دغسې موندلی دی، ابراهیم علیه السلام ورته وویل، تاسو چرته په غړیدلو سترګو هغه څیزونه هم کتلي دي د کومو څیزونو بندګي چې تاسو او ستاسو مخکیني پلار نیکونه کوئ؟ زما خو دا ټول دشمنان دي بې د یو رب العالمین نه یعنی که زه به د دوی عبادت کوم نو زما انجام خو به خراب وي ځکه زه دوی خپل دشمن ګڼم چې په دې وجه زما معامله نقصان کې کېدی شي بې د یو رب العالمین نه چې هغه زه پیدا کړم نو هم هغه راته سمه لار ښي والذي هو يطعمني ويسقين او هغه رب چې مال خوراک راکړي او اوبه راکړي و اذا مرضت فهو يشفين او چې کله بیمار شم نو هغه راله شفا راکړي والذي يميتني ثم يحيين او هغه رب چې ماله به مرګ راولي او بیا به مې دوباره راژوندی کوي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او هغه رب چې د هغه نه زه امید لرم چې د قیامت په ورځ به هغه ماته خپله غلطي معاف کړي رب هب لي حکما والحقني بالصالحين د دې نه وروسته ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ای زما رب ما له حکم یعنی حکمت راکه او ما د صالحانو سره شامل کا وجعل لي لسان صدق فی الاخرین او پرستنو خلکو کې مال رښنې شهرت راکه نو تاسو د الله نه ویریږئ او بې خطره زما خبره ومنئ. هغوی جواب ورکړو، ایا موږ ستا ومنو حال دا چې رذیلانو خلکو ستا پیروي اختیار کړې ده؟ نوح علیه السلام ورته وویل، ما ته څه پته ده چې د هغوی عملونه څنګه دي، د هغوی حساب خو زما د رب په ذمه دی، کاش چې تاسو د لږې پوهې نه کار واخلئ. زما دا کار نه دی چې څوک ایمان روړي نو زه دې هغه شړم، زه خو بس یو سړی یم چې خلک صفا صفا خبروم. هغوی ورته وویل چې، ای نوح علیه السلام! که ته منې نه شوې نو په لعنتیانو کې به ضرور شامل شې. نو د الله نه یریږئ او زما خبره ومنئ. تاسو وګورئ هر پیغمبر همدغه وایي، د الله نه یریږئ او زما اطاعت کوئ. خو بنده د نورو بندیانو نه یریږي او د هغوی اطاعت کوي او چې هغوی ورسره نږدې نه وي نو بیا اطاعت هم پریږدي. نو چې کوم بنده د الله اطاعت کوي که څوک ورته په سر سور وي او که نه خو هغه د الله اطاعت همغسې کوي. مونږ ټولو له خپله خپله جایزه غشتل پکار دي چې چرته داسې خو نه ده چې د خلکو ترمنځ خو ښه په خشوع او خضوع مونځ کوو. خو چې ځان له یوازې یو نو زر زر مونځ کو داسې بنده د خپل رب توهین کوي ولې چې څوک چې د خدای د پاره مونځ کوي نو هغه یوازې هم مونځ کې ښه زړه لګوي څنګه چې خلکو کې مخامخ وي نیکی صرف هغه نه ده چې کومه خلکو ته ښکاره کولو له پاره مونږ کو هغه خو اړو نیکی ده نه نیکی خو هغه ده چې کومه د الله د رضا د پاره وي او انسان ته که څه سله ملاویږي او کنه ملاویږي که څوک خوخی او کنه خوخی که اجر ملاویږي کنه ملاویږي انسان په صحیح طریقه قائم وي او خصیز خغړی او کوي نو جزا او صله ورکولو والا رب موجود دی وما اسألکم علیه من اجر زه په دې کار ستاسو نه هیڅ بدله نه غواړم ان اجری الا علی رب العالمین زما بدله خو د رب العالمین په ذمه ده اتبنون بكل ريء آیا تعبثون دا ستاسو څه حال دی چې په هر اوچت ځای باندې بے فائدې یو یادګاری ځای جوړوي یعنی محض خپل ویوال یو خوشحالي اظهار د پاره علیشان عمارتونه جوړوي چې نه یې استعمال شته نه فائدہ یاد لري استعمال د پاره اصل منزله عمارت هم جوړول شي مونږ یې نه اورو نه یې منو چې کم بنده دومره ډیټای سره د حق انکار کوي هغه له خو بیا هم عذاب کې دی شي بیا خو انسان د الله په نظر کې بالکل بیکار دی چې هغه د خپل زړه نه سترګو نه او مزغو نه غوګونو نه کار نه اخلي حق یې اونه پیجندو او بیکار ضد کې اون خطو دا خبره هم دغه سره روان دي کیږي او وی اویل قالو سواء علینا او اث ام لم تکم من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین دا خبره هم دغه سره روان دي کیږي یعنی مخکنو خلکو هم دا هر څه اوریدلی دی او کړی دی یعنی ړومبنی پیغمبرانو هم دک خیل او دا چه دا مونږ چه کم کار کوو دا څه نوی سیز نه دی د صدیانو نه زمونږ پلار نیکه هم دا کول اوعث ام لم تکم من الواعظین تاسو که دا سبق مونږ ته اوروی او کنه دا درس کوی او کنه دا د اخلاق فلسفه بیانوی او کنه مونږ یې نه منو نه اورو اول هم دا سډیر نصیحتونه شوی دی دا څه نوی خبره ده نو چې کم بنده د حق نه دومره د بیزاره اظهار کوي نو الله ورله جبرن په زبردستی د حق انجکشن لګي یعنی چې کوم مریض دارو نه خوري یا خوړل نه غواړي، تاسو به کتلي وي چې بعضې وخت خلکو له د هغوی علاج لپاره دارو ورکړې شي او هغوی یې نه خوري یا یې وغورځوي نو بیا ورسره څه کیږي؟ په زبردستي ورته انجکشن لګوي خو د الله دا طریقه نه ده چې زبردستي چاله هدایت ورکړي، چې څوک ښه او ټیکیدل غواړي نه هدایت ګټل نه غواړي نو الله ته د هغه هیڅ پروا نشته او دې ډیټای نه پس هم تاسو ګورئ ددې خلکو خوشفهمي وګورئ، وما نحن بمعذبین. یاد که هغه وخت چې د هغوی رور صالح هغوی ته وویل، ایا تاسو یریږئ نه؟ انی لکم رسول امین، زه ستاسو لپاره یو امانتدار رسول یم، فاتقوا الله واطیعون، نو د الله نه ویریږئ او زما خبره ومنئ، وما اسألکم علیه من اجر، زه په دې کار ستاسو نه څه بدله نه غواړم، ان اجریه الا علی رب العالمین، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی، اتترکون فیما هاهنا آمنین، کوم څیزونه چې دلته دي، ایا تاسو به په دې کې همدغسې په اطمینان سره پرېښودل شئ؟ انی لکم رسول امین زه ستاسو دپاره یو امانتدار رسول یم فاتقوا الله واطیعون نو د الله نه ویریږئ او زما خبره ومنئ وما اسألکم علیه من اجر ان اجریه الا علی رب العالمین په دې کار زه ستاسو نه څه بدله نه غواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمه ده تاسو وګورئ چې د ټولو پیغمبرانو د دعوت بنیاد هم یو وو پیغام یې هم یو شانته وو دینه پته لګي چې ټولو هم د یو ځای نه رهنمایي غشته ده او هم یو شی انسانیت ته خول دي یعنی دا هم د ښځې د حق خلاف دی بلکې تاسو خو د حد نه تیر شوي خلک یئ. قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین هغوی وویل ای لوط که ته د دې خبرو نه منې نه شوې نو کوم خلک چې زمونږ د کلو نه ویستل شوي دي په هغوی کې به ته هم ضرور شامل شې. یعنی دې نه معلومیږي چې د هغوی دا عادت وو چې چا به هم هغوی منع کول نو هغه به یې د خپل قوم نه د خپل ځمکې نه وویستو ویل چې مونږ چې اول هم خلک ویستي دي تا سره به هم داسې وکړو تا به هم وباسو ته مونږ ته نصیحت مه کوه مونږ تا نه شو برداشت کولی. یعنی چې زرګونه کالو نه دا طریقه هم ده چې د خیر او حق خبرو کولو والا فارغ کوي لری کوي قال انی لا عملکم من القالین هغه ورته وویل ستاسو په عملونو چې کم خلک د خفګان نه سوځي زه په هغوی کې شامل یم رب نجنی و اهلی مما یعملون ای رب مالا او زما اهل او عیال د دوی د بد عملانه نجات راکا ځکه چې کله انسان هر طرف ته شر او صرف فساد ویني نو انسان پریشان شي چې یا الله که دا خلک نه پويږي نو مونږ ته بچکا مونږ د دلته نه لري بوزه زمونږ په شان انسان ولې منتخب کړې شو دا اعتراض هم په هر دور کې ډېر پاتې شوې دې وما انت الا بشر مثلنا ته نور هیڅ نه خو زمونږ په شان یو انسان یې و ان نظنک لمن الکاذبین او مونږ خو بالکل تا دروغجن ګڼو چې کومه د ټولو نه ریشا خبره وه نو ټولو په جمع سو ویل چې دا دروغ دي چې څوک رڼا نور ته ګوري او وی چې شپه ده نو وایي کم دلیل به ولروړی هغه به څنګه پوهه څنګه به یقین ورکوي هیڅ طریقه نشي کېدی سوای دینه چې تاسو خاموشه پاتې شئ نو پیغمبرانو سره هم دغه شان شوی دی او تاسو ګوري چې ټولو سره یو شان حالات دي چې هم هغوی دروغجن وګڼل شو او د غلط ثابتولو یې کوشش شوی دی نو دی له که نن دین باندې تللو په وجه تاسو ته څوک غلط وایي یا درته لیونی وایي یا څه نور څه الزام درباندې لګوي نو دا څه نوې خبره نه ده دا خو همیشه راسې کیږي که ته رښنې یې نو په مونږ باندې د اسمان نه یوه ټوټه راوغورځوه یعنې د رښیا او ثبوت دپاره غواړي هم نو څه خپله تباهي فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین یقیناً په دې کې یوه نښه ده، خو په هغوی کې اکثر خلک منلو والا نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی. زبردست چا دپاره؟ هغه لا چې څوک نه مني. رحیم چا دپاره؟ چې مني او په هېره تېنه څه غلطي وشي نو هغه یې معاف کوي، خو چې څوک هغه په ضد غلط کار کوي نو د هغه د نیولو هغه پوره قدرت لري او قابو لري. وانه لتنزیل رب العالمین، دا د رب العالمین رالېږلې شوې پیغام دی. یعنی اوس حضور صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی رستنو پیغمبرانو واقعات بیانولو نه پس اوس تاسو صلی الله علیه وسلم ته تسلی درکړی کیږي و انه لتنزیل رب العالمین دا د رب العالمین را لګل شوی پیغام دی نزل به الروح الامین دا یو امانتدار روح ستا په زړه نازل کړی دی یعنی جبرئیل امین دا روړ دی علا قلبک پستا زړه باندې ولی لتكون من المنذرین د پاره د دې چې ته په هغه خلکو کې شامل شې څوک چې د الله د طرف نه د الله مخلوق خبرداري یعنی د اسراییل عالمانو ته دا پته وه چې څه په قرآن کې دي، دا ړومبنو کتابونو کې هم دي، څه نوې او عجیبه خبره نه ده چې دا په اول ځل دنیا ته راغلي وي، ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، که چېرې مونږ دا په یو عجمي هم نازل کړی وی، یعنی دا قرآن، ولې چې د هغوی دا وینا وه چې تاسو هم زمونږ په شان یو انسان یئ، او زمونږ ژبه کې خبره کوئ، نو دا خو څه خاص خبره نه ده، که دا قرآن په عجمي راغلی وی، نو مونږ به ویلي وو چې دا غټه خبره ده، چې په خپله عجمي دی او قرآن عربی ته روړي الله وایي چې دا خو صرف د دوی خبرې دي که دا په عجمي ژبه کې یا په عجمي کس باندې نازل وی نو دوی به څه ویل بیا به یې ویل چې مونږ خو په دې ډو پوهیږو نه فقرأه علیهم ما کانو به مؤمنین او هغه دا دوی ته اورول وي نو بیا به هم نه منلو بیا به یو بل بهانه مثلا کوله چې دا چا عربي نه لیکل وروړي د الله د طرف نه خو نه راځي څوک عربي ورته دایز دکې چې چاته نوی منل نو هغوی څه نا څه بهانه چرته نه چرته نه خبره جوړه کی او روړي کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دغه رنګ مونږ دا ذکر د مجرمانو په زړونو کې ورټومبل دی یعنی قرآن منلو والو د پاره خو شفا او رحمت دی خو د مجرمانو د زړه ازغې دی لا یؤمنون به او په دې ایمان نه روړي حتی يروا العذاب الالم تر څو چې دردناک عذاب لیدل نه وي فیاتیهم بختتا وهم لا یشعرون بیا چې کله په هغه په ناخبره کې راشي فیقولو هل نحن منذرون ځکه چې نعوذ بالله د هغوی الزامونو کې يو الزام دا هم وو چې حضور صلی الله عليه وسلم ته شيطان دا هر څه القا کوي يا ورته ليکي. فرمايي، تاسو چېرې په دې کلام غور نه دی کړی؟ د شيطان کلام څه داسې وي؟ شيطان چې د انسان د ګمراه کولو دپاره دی نو هغه به ولې داسې خبرې کوي؟ او که شيطان څه خبره روړل او کول غواړي هم نو وما يستطيعون هغوی کولی هم نه شي، هغوی خو داسې کتاب په روړو اډو قادر نه دي. یعنی څه په جناتو راغواړي څه خبرې په خپل یو ځای کې او د یو نه ډېر جوړي کی او خلکو ته وي او د خلکو دا حال دی چې ډېر دروغو باندې ځان ناجاڼ کی خو که یو خبره ریشا ورته د نجومیانو ښکاره شوه نو هغه به اوچتي چې هغه ته خو پته ده کنه ټوله او داسې د هغوی دام کې راشي او په شرک کې مبتلا شي ولې چې کم خلک نجومیانو له کاهنانو لزی هغوی هم دغه شان په هغوی یقین او اعتبار کوي یعنی د هغوی یوه اندازه اتفاقا که صحیح وخیږي نو سل دروغ هیر کی چې وګوره هغه خبره خو څنګه ټیک کړې وکنه په هغه نورو غلطو بیا سوچ نه کوي، فرمايي، په دوی کې اکثر دروغجن وي. والشعراء یتبعهم الغاوون، پاتې شو شاعران، نو په هغوی پسې خو ګمراه خلک روان دي. ایا ته ګورې نه چې هغوی په هر کنده کې سرګردانه ګرځي؟ یعنې د هغوی یوه لار نه وي، د شعرونو څه کتاب هم راواخلئ، د شاعر د خبرو یوه موضوع نه وي، کله د ځمکې خبره، کله د اسمان، کله د ستورو، کله د سیارو، کله د چا، کله د چا، بنده پوهېږي نه چې مخکې شعر کې څه کېدو والا دي. انهم فی کل واد یهیمون څه چې زړه کې یا خیال کې راځي بس چې چرته توازن برابریږي هغسې هغسې شعرونه جوړي وانهم یقولون ما لا یفعلون او هغه څه وایي چې کوي یې نه یعنی ویل کیږي چې شعرونو کې خو ټولو نه ښه شعر هغه وي چې ټولو نه ډیر دروغ وي پکې ډیره مبالغه وي پکې د دې لپاره د هغې وینا کې او کولو کې ډیر فرق وي یعنی صرف خبرې نه کار یې هم وکړو، وذکروا الله کثیرا او الله یې ډېر ډېر یاد کړو، چې زړه کې یې د الله یاد وي، په ژبه یې د الله یاد وي، نو شاعرۍ کې هم په خپله ښکاره شي. وانتصروا من بعد ما ظلموا او که د شعر او شاعرۍ په ذریعې هغوی ته سخت لفظونه استعمالول هم پکار شو، نو هغه هغوی کله استعمال کړه، چې کله پرې ظلم وشو، نو صرف بدله یې واغشته او ظالمانو ته به زر معلومه شي، چې هغوی د کوم انجام سره مخ کېږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي، ظلم نه بچ شئ، ځکه چې ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو وجه شي. اوس دلته د شاعرۍ باره کې یوه بهترین نقطه نظر ورکړی شو، شعر په خپله یعنې د شعر لفظ ښه یا بد نه وي، د هغې د ننه ښه والی هغه ښه کړي او د هغې د مضمون بدي هغه بې کاره کړي. نبي صلی الله علیه وسلم د شعر باره کې فرمایي، ان من الشعر لحکمة، بعض شعرونه حکیمانه هم وي. امیة بن ابي سلط کلام مې واورېدونو تاسو صلی الله علیه وسلم وفرمایل، آمن شعره وکفر قلبه، دا غه شعر مومن دی خو زړه کافر دی نو دی له که خه خبره هم کوي خو سو پورې چې هغه شاعر ایمان والا نه وي او عمل خه نه وي هغه خه خبره هغه له هیڅ فائده نه ورکوي دنیا کې وګورئ چې په تشو خبرو چرې امارت جوړ شوی دی تاسو په تشه ځمکه چرته کینئ او وایي چې دلته داسې کمرې پکار دي دلته کچن پکار دی داسې نقشه پکار ده دلته چاردیواري پکار ده او دلته بنیادونه داسې کنستل پکار دي او خښتې داسې لګول پکار دي او په هغې سیمټ لګول پکار دي او که ټوله ورځ کینئ او لوی تقریر هم وکړئ نو ولې عمارت به پرې جوړ شي؟ نه، صرف په ګفتګو هیڅ نه کیږي چې تر څو عمل ورسره شامل نه وي نو ځکه چې که شاعر لوې لوې فلسفې بیانوي او مکرر لوې لوې تقریرونه کوي یو درس کولو والا ډیر خښته درس ورکوي خو عملي طور څه نه کوي نو هغه ټول درس د هغه خلاف ځي هغه ټولې خبرې پرې الټه شي نو خبرې کې وزن پیدا کولو دپاره هم ضروري ده چې عمل وکړې شي. بیا دا چې شعر و شاعرۍ کې بې کاره خبرې، فحش خبرې او خلک بې لارې کولو والا خبرې انتهايي نا خوښه دي. ولې چې تاسو به کتلي وي چې شعر د نثر نه زیات په زړه اثر کوي. تاسو به کتلي وي چرې به هم یا اورېدلي وي مشاعره کې نو یو یو شعر لوستې شي او خلک سرونه تاووي او وا وا کوي. داسې نه ده چې هغه هر څه مصنوعي وي، بلکې هغه په زړه اثر کوي، خو چې مشاعره ختمه شي، نو هغه هر څه هېر شي چې څه مو اورېدلي وو او عمل کې هم څه تبدیلي راغله؟ هېڅ هم نه. نو دې له خبره هغه ښه نه ده چې په هغه وخت صرف خلک په اورېدو جوش کې راشي، جذبې کې راشي، نارې لګول شروع کړي یا یوه هنګامه برپا کړي او بیا لاړ شي، د ستړیوالي نه اوده شي. هغه خبره بهتره ده چې په زړه اثر هم وکړي او چې د هغې نه پس د خلکو عمل هم بدل شي او دا تاثیر د قرآن او سنت نه علاوه هېڅ څیز کې نشته. طاسين تلک آيات القرآن وکتاب مبين هدی وبشری للمؤمنين طاسين دا د قرآن او د کتاب مبين آيتونه دي لار ښولو والا دی او زيری ورکولو والا دی د هغه مؤمنانو د پاره چې مونځ قايموي او زکات ورکوي او بيا هغوی داسې خلک دي چې په آخرت باندې پوره يقين لري حقيقت دا دی چې کوم خلک آخرت نه مني د هغوی د پاره مونږ د هغوی عملونه خشته ښکاره کړي دي زه ځم یا خو به د هغه ځای نه څه خبر روړم یا به سکروټه روړم چې تاسو ورته توده شئ. هلته چې ورسېدو نو اواز وشو چې مبارک دی هغه څوک چې په دې حور کې دی او څوک چې د دې په خوا کې دی او پاک دی الله چې د ټولو مخلوقاتو پاللو والا دی. ای موسی! زه الله یم غالب او حکیم یم او ته خپله همسا لږه وغورځوه. څنګه چې موسی همسا ولیدله چې د مار په شان کږه وږه روانه ده نو واپس په شا وتښتېدو او په شا یې اډو ونه کتل. ای موسی! مه یرېږه، زما په دربار کې رسولان نه یرېږي. بغیر د هغه چا نه چې قصور کړی وي، بیا که هغه د بدۍ نه وروسته خپل عمل په نیکۍ سره بدل کړو نو زه بخښلو واله، مهربانه، یم. اشاره ده د هغه قبطي قتل طرف ته چې کوم د دوی نه شوی وو. او خپل لاس تلک شان خپل ګریوان ته ورننه وباسه، ځلېدو والا به راوځي، بغیر د څه تکلیف نه. دا دوه نښې په نهه نښو کې دي، فرعون او د هغه قوم ته د تللو دپاره، هغوی ډېر بدکاره خلک دي. خو هر کله چې زموږ صفا صفا نښې هغوی ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو صفا جادو دی، هغوی سراسر د ظلم او د غرور په وجه د دې نښو نه انکار وکړو حالانکه په زړونو کې په یقین راغلې وو، اوس وګوره چې د دې مفسدانو انجام څنګه شو. ولقد آتینا داود وسلیمان علما، بل طرف ته موږ داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام له علم ورکړو او هغوی دواړو وویل چې شکر دی د هغه الله چې هغه موږ له په خپلو ډېرو بندګانو باندې فضیلت راکړو او سلیمان علیه السلام د داود وارث شو. او هغه وویل، ای خلکو! موږ ته د مارغانو ژبې ښولې شوې دي او موږ ته هر قسم څیزونه راکړې شوي دي، بېشکه دا د الله ښکاره فضل دی. د سلیمان لپاره د پېریانو او انسانانو او د مارغانو لښکرې را جمع کړې شوې وې او هغه به په پوره حفاظت سره ساتل کېدې، یعنی پوره نظم و ضبط کې ساتل شوي وو، داسې نه وه چې صرف لښکرې وې، بلکې پوره کنټرول و پرې، یعنی دا نه چې صرف د خلکو او د څیزونو ګڼه جوړه وه، پوره ډسپلن و او د هغوی پرې اختیار هم و. سلیمان علیه السلام د هغه په خبرو په موسکۍ وخندل او ویې ویل، ای زما ربه! ما په کابو کې وساته چې زه ستا د هغه احسان شکر ادا کړم کوم چې تا په ما او زما په مور او پلار باندې کړی دی او چې داسې نیک عمل وکړم چې هغه ستا خوښ وي او ما په خپل رحمت سره په خپلو نیکانو بندګانو کې شامل کړه. اوس یو طرف ته تاسو ګورئ چې سلیمان علیه السلام له د دنیا قسمه قسم نعمتونه مسخر کړی شول او داسې داسې څیزونو باندې ورله قوت او کنټرول ورکړی وو چې کوم نه اول نه وروسته ورکړی شوی دی. او بیا دا چې د مېږي په شان معمولي ځناورو خبرو باندې هم پوهېدو، هغوی به د ځناورو او د مارغانو په خبره پوهېده چې څه به هغوی ویل. اوس زمونږ دا فرض دی چې قرآن کې دا لیکلي دي نو مونږ دې پې ایمان روړو، یعنې قرآن وایي نو مونږ یې ومنو چې مېږي خبرې وکړې او سلیمان علیه السلام پې پوه شو. خو بعضې خلک داسې عقل پرست دي چې هغوی دا خبره اډو منلو نه انکار کوي چې داسې اډو کېدی نه شي چې د مېږي خو ژبه نه وي، خوله یې نه وي نو هغه خبرې څنګه کولی شي؟ خبره دا ده چې مونږ دومره ورکوټې شی ګورو نو وایو چې دا خو معمولي څیز دی حلاکه میږی څه معمولي څیز نه دی هغه څه ورکوټې څیز نه دی وایي چې د میږي پخوانی ډانچه تقریبا اتیا ملیون کاله پخوانی ده اته زره او اته سوه قسمونه یې دي خبره دا ده چې هغې کې نروې سیسټم هم شته او د هاضمې سیسټم هم شته دومره ورکوټي سیس کې دوی کالونه جوړي هغه کې اوسېږي مکمل انتظامی خار په شکل کې رڼا والا او هوادار صفا سوتره کورونه وي او په اتحاد ټول په یو ځای په شریکه کار کوي د خپلې کالونۍ باقاعده حفاظت کوي یوازې ژوندی نشي پاتې کېدی همیشه یو ځای اوسیږي او بیا ګروپ جوړ کړي او د خبرونو تبادله کوي د قربانۍ جذبه هم پکې شته چې خوراک یا څه څیز هم ومومي نو فورا ټول راوغواړي همدې له تاسو ګورئ چې وړه دانه هم چرته پرته وي نو ټول په لاین کې راشي دا نه چې یوازې میږی کینې خوراک وکړي وایي چې د دوی ژبه نه خو مخکې یو بیګل وي هغه وغږئ نو داسې خبرې کوي چې هغې کې کم لرزش وي هغه د دوی خبرې وي. هم په دې رابطه کوي ساينسدانان اوس دا وایي چې دوی لا درې نه څلورو پورې ژبې ورځي او مونږ زمونږ په عقل کې دا نه راځي چې هغه خبرې څنګه کوي هغوی ته اواز څنګه وخت رسي او خبرې څنګه کوي او په دې بنیاد د قرآن نه انکار شروع کو او ویل کېږي چې دوی جنګونه هم کوي خودکش حملې کوي او د کولونیز په صورت کې باقاعده بعضې وخت جنګ کېږي او بل دا ده چې په دشمن باندې د فارمیک اسید سپری کوي اوس تاسو وګورئ چې دا جنګي حربې اوس ایجاد شوې دي خو دوی د زرګونو کالو نه دا کار کوي لګیا دي وای چې بعضې میږي نور میږي غلام هم جوړ کی یعنی چې دشمن پارټي نه راولي او بیا د ګټلو د پاره ځان هم وجني نر میږي میټنګ نه پس فورا ختم شي او کارکون میږي ډیر محنتي او ډیر ایماندار وي او ډیر څه کارونه کوي د دوی باره کې پوره کتاب دی د هارون یحیی نور هم پکې ډیر معلومات دي خو دې وخت موقع نشته صرف دا خبره ده چې ورکوټي سیز هم ورکوټي مګړي کمتره مګړي الله تعالی سلیمان علیه السلام ته د میږي ژبه هم زده کړې وه او میږي چې محسوس کړ چې لښکر را روان دی علم وګوري د میږي کنه چې د پن د سوکې عمر دماغ به هم نوي خدای محسوس کړه چې سلیمان علیه السلام را روان دی د دې مطلب دا دی چې دوی اوري هم او اواز پیژني چې لخر راځي او باقی ټول خبرداري چې خپل بندوبست وکړي لخر را روان دي خپل لاندې به راشي الله دوی له هم څومره عقل ورکړي دي ولې چې سلیمان علیه السلام په خبرو پوهېدو نو موسکی شو او په خندا شو او دا سوچ یې ونه کړو چې زه زه خو د مېږیج په ژبه هم پوهېږم. په ژبه پوهېدو خو هېڅ تکبر یې ونه کړو. نن د خلکو څه حال دی؟ که د یوې ژبې نه یې زیاتې زده کړې نو په فخر کې شي، د تکبر نه یې بد حال شي چې ماله خو دومره ژبې راځي. خلکو دا د حیثیت مسله جوړه کړې ده چې موږ له دومره ژبې راځي. سلیمان علیه السلام له بې شماره ژبې ورتلې. د انسانانو څه چې د مارغانو او ځناورانو په ژبه هم پوهېدو خو د دې باوجود هم هغوی څه وایي رب اوزعنی ان اشکر نعمتک ای زما ربه ما له توفیق راکه ما په کابو کې وساته چې زه ستا د هغه احسان شکر ادا کم التي انعمت علی وعلى والدي هغه نعمتونو کم چې تا په ما او زما په مور او پلار باندې کړي دي وان اعمل صالحا ترضا په یوه بله موقع سلیمان علیه السلام د مارغانو جایزه واغشته او وی ویل څه وجه ده چې زه فلانې هدهد نه وینم آیا هغه چرته غیب شوی دی اوس تاسو ګوري د هدهد لخر دومره مارغانو کې یو مارغه را نغلو د دې مطلب دی چې باقاعده حاضری به هم لګیده چې زه فلانې هدهد نه وینم هغه چرته دی آیا هغه چرته غیب شوی دی زه به ورله سخته سزا ورکوم یا به یې ذبح کوم یا به ماته مناسبه وجه پیش کړي یعنی د غیر حاضرۍ مطلب دا چې دې ټولو مارغانو به هم څه کار کولو ځکه د هغوی موجودګي ډیره ضروري وه نو زیات وخت تیر نه وو چې هغه راغی او ویې ویل ما هغه معلومات حاصل کړي دي چې هغه ستا په علم کې نشته نو اوس یو مارغه معمولي مه ګڼئ دا ټول مارغان او ځناور موږ ته څه ښیي چې ځان ډیر لوی څیز مه ګڼئ بعضې وخت ځناورو له هم الله هغه علم ورکړي وي کوم چې انسان سره نه وي د تکبر خو اډو ګنجایش نشته د څه علم په وجه ما د سبا په باره کې یو یقیني خبر روړی دی. ما هلته یوه ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده، هغې ته هر قسم اسباب ورکړی شوي دي او د هغې تخت ډېر لوی شان والا دی. ما ولیدل چې هغه او د هغې قوم د الله په ځای نور ته سجده کوي. شیطان هغوی ته خپل عملونه خشته ښکاره کړل او هغوی یې د نېغې لارې نه منع کړل. دا وجه ده چې هغوی دا نېغه لار نه مومي. چې الله ته سجده وکړي، هغه الله چې د اسمانونو او د ځمکې پټ څیزونه راوباسي او هغه ټول هر هغه څه پېژني کوم چې تاسو پټوئ او کوم چې تاسو ښکاره کوئ، الله چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته چې د عرش عظیم مالک دی. مارغانو ته هم پته ده چې د عبادت لایق څوک دي او دلته مونږ ته ګورئ. سلیمان علیه السلام وویل، مونږ اوس ګورو چې تا رښیا ویلي دي او که دروغجن یې. دا دی د یوه پوه سړي علامت چې په هرو اورېدلو خبرو یقین نه کوي، تحقیق دې کوي او خاص هغه خلکو له چې چا سره څه لویه عهده وي، مرتبه وي او چې په چا ذمه واریانې لوې وي، هغوی له ډېر احتیاط په کار دی چې په سوچ، عقل او تحقیق نه پس څه قدم اخلي. زما دا خط یوسه او هغوی ته یې ور وغورځوه، بیا ته یو طرف ته شه او وګوره چې هغوی واپس څه جواب کوي. ملکه سبا وویل اې درباریانو ما ته خو یو ډیر اهم خط راغورځول شوی دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم هغه د سلیمان د طرف نه دی او د الله بخلو والا مهربانه د نوم نه شروع شوی دی مضمون دا دی چې زما په مقابله کې سرکشي مکوي او د مسلمانۍ په حالت کې ما ته حاضر شي الله تعالی علی و اتونی مسلمین چې خطه واورولو نو ملکه سبا وویل اې د قوم سردارانو زما په دې معاملې کې مال مشوره راکړئ زه د یوې معاملې فیصله بغیر تاسو نه نکوم دا یو ښه حکمران دا خوبي ده چې په مشوره دې کار کوي، حاکم دې نه جوړېږي. هغوی ورته وویل، موږ طاقتور او جنګیالي خلک یو او وړاندې فیصله ستا په لاس کې ده، ته پخپله وګوره چې ته به څه حکم کوې. ملکه سبا وویل چې بادشاهان کله یو ملک ته ورننوځي نو هغه خرابوي او د هغه ملک عزتمند خلک ذلیله کوي، دا قسم کارونه هغوی کوي. زه ورله یو تحفه ورلېږم، بیا ګورم چې زما قاصدان واپس څه جواب روړي. هر کله چې د ملک سبا سفیر سليمان عليه السلام ته ورغی نو هغه ورته وویل آیا تاسو په مال سره زما امداد کول غواړي څه چې الله مال راکړي دي هغه د هغې نه ډیر زیات دي کم چې تاسو له درکړي دي تاسو توفه دي تاسو مبارک شي اے سفیره چې چا را لېږلې هغه ته واپس لاړ شه مونږ به هغه پسې داسې لخرې درولو چې هغه به مقابله ونکړي شي او هغه به د هغه زینه په داسې ذلت سره وباسو چې خوار او ذلیل و پاتې شي سليمان عليه السلام وویل اے درباریانو په تاسو کې وسوک مال د هغه تخت وروړي د دینه مخکې مخکې چې هغه ماته تابع فرمان حاضر شي په پیریانو کې یو مضبوط پیری ارزو کړو چې ته بل د خپل ځای نه پاسېدل نه او زه به درته هغه حاضر کم زه د دې طاقت لرم او امانتدار یم د کم سړي سره چې د کتاب یو علم وو هغه ویل زه درله د سترګو د رب نه مخکې وروړم د دې نه پته لګي چې الله جنات الله سخاص قوتونه ورکړي دي حالکه فضیلت انسان لور کړی دی د جناتو نه زیات خو څنګه چې میګي سره هدهد سره دغه سه پیریانو سره هم مخصوص قوتونه دي نو هر کله چې سليمان هغه تخت خپل خواته پروت ولیدو نو وی ویل چې دا زما د رب فضل دی چې ما او ازمای چې زه کفر کوم او کنا شکر جوړېږم ومن شکر فانما یشکر لنفسه او څوک چې شکر کوي نو د هغه شکر په خپل دغه د ځان لپاره فائدہ لري ګني نو څوک چې ناشکري وکړي نو زما رب بې حاجته دی او په خپل ذات کې په خپله بزرګ دی. سلیمان علیه السلام وویل، په ناشنا طریقې د هغې تخت د هغې مخې ته کېږدئ، مونږ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسي او که په هغه خلکو کې ده چې هغوی صحیح لار نه شي موندلی. ملکه چې کله حاضره شوه نو ورته وویل شو چې ایا ستا تخت د دې په شان دی؟ هغې وویل، دا خو لکه چې هغه وي، مونږ ته خو د مخکې نه پته لګېدلې وه او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو. یا مونږ مسلمان شوي وو هغه چې د ایمان روړلو نه کم سیز منې کړې وه هغه د الله نه سوا نور معبودان وو چې هغې به عبادت کولو ځکه چې هغه د یو کافر قوم نه وه یعنی هغې ته مخامخ څه آلټرنیټ متبادل اډو نه وو نو دې نه څه معلومیږي چې سلیمان علیه السلام صرف خپل قوم ته د اسلام پیغام نه ورسولې بلکې چې الله وسایل ورکړ نو نور قومونو ته هم پیغام ورسولو او چې پیغام ورکړو نو هغه مسلمان شو څومره خلک به دې دنیا کې داسې وي چې تاسو ورته ورسئ، مسلمانان ورته ورسي، نو هغوی به مسلمانان شي. خو ولې چې هغوی په کافر قوم کې پیدا وي، نو بله لار ورسره نه وي، نو بس هم هغې کې ژوند تېروي او هم هغې کې مري. هغې ته وویل شو چې محل ته ورننوځه، هغې چې وکتل، نو ګمان یې وکړو چې ګنې د اوبو تالاب دی او د کوزېدو دپاره یې خپلې پینسې راوچتې کړې. سلیمان علیه السلام ورته وویل، دا د شیشې صفا فرش دی. نو هغوی دوه ډلې شو چې د یو بل سره جګړې شروع کړې صالح علیه السلام وویل ای زما د قوم خلکو د نیکۍ نه مخکې د بدۍ دپاره ولې تلوار کوئ ولې د الله نه بخانه نه غواړئ کېدی شي چې په تاسو باندې رحم وکړي شي هغوی ویل مونږ خو ته او ستا مرګري د بدفعلي نښه ګڼو صالح علیه السلام جواب ورکړو ستاسو د نیک فعلي او بدفعلي معامله خدا الله سره ده اصل خبره دا ده چې په تاسو ازمایش کیږي په دغه ښار کې ډلې والا نه کسان وو چې په ملک کې به فساد کولو او د اصلاح هیڅ کار به نه کولو هغوی په خپلو کې وویل، د خدای په قسم وعده وکړئ چې مونږ به په صالح او د هغه په کور والو حمله کوو او بیا به د هغه ولي ته وایو چې مونږ د هغه د خاندان د هلاکت په وخت کې اډو حاضر نه وو، مونږ بالکل رښیا وایو. دا پټ تدبیر خو هغوی وکړو او یو پټ تدبیر مونږ هم وکړو چې هغوی ته اډو خبر نه وو، اوس وګوره چې د هغوی د پټ تدبیر څه انجام شو، مونږ تباه کړل هغوی او د هغوی ټول قوم، هغه دي کورونه یې خالي پراته دي د هغې ظلم په بدله کې کوم چې به هغوی کول، په دې کې د عبرت یوه نښه ده د هغه خلکو د پاره چې پوهه لري او بچم کړل هغه خلک چې ایمان یې روړی وو او د نافرمانۍ نه یې پرهیز کولو او مونږ لوط علیه السلام ولیږلو یاد که هغه وخت کله چې هغه خپل قوم ته وویل ایا تاسو بدکاري کوئ او په سترګو ورته ګورئ ایا ستاسو دا کار دی چې ښځې پریږدئ او د شهوت پوره کولو د پاره سړو له ورځئ حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ خو د هغه د قوم جواب د دې نه بغیر بل هیڅ نه وو چې ویې ویل چې د لوط کور والا د خپل کلي نه بهر وباسئ دوی ځان ته ډیر پاکان خلک وي اخر دا چې مونږ هغه بچ کړو او داغه کور والا هم بغیر د هغه د خزنه چې د هغه د رستو پاتې کېدلو مونږ فیصله کړې و او راوم ورولو په هوی باندې یو باران ډیر خراب باران وغه د هغه خلکو په حق کې چې خبرداري ورکړې شوی وو قل الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون اے نبی صلی الله علیه وسلم ووایه د الله ثنا ده او سلام په هغه بندګانو باندې چې هغوی الله خوښ کړل د دوی نه تپوس وکړه چې الله بهتر دی او که هغه معبودان چې دا خلک یې د هغه سره شریکوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته